ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اند سی ډی سنټر نشتر آباد نز مدینه مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله کولای دکان موبایل نمبر دی 0301889321 او بل نمبر دی 0345 9147 115 مولانا خبر ادار چې بسم الله الرحمن الرحیم کې دا بسم الله جاری مجرور دی او جاری مجرور دی ته جار د حروف جاره نه دی د جار معنا هم دار چې دا فعل او معنا د فعل وړي ال الاسم الاسم تا دا فعل او معنا د فعل دا فعل او معنا د فعل کم طرف ته وړي اسم ته وړي نو د دې وجه نه دی ته خلق څه وایي چې دا حروف جاره دي نو بسم الله الرحمن الرحیم کې دا حروف جاره دي و چې دا حروف جاره دي د دې وخامه خاره چا سره تعلق دي د دې په تعلق کې دوه راي دي یو را اداره چې دا موږ متعلق کو د چا سره د فعل فعل سره او یو را اداره چې دا موږ متعلق کو د چا سره د اسم سره نو څوک متعلق کوي د فعل سره او څوک متعلق کوي د چا سره د اسم سره څوک چې متعلق کوي د فعل سره هغه د فعل سره ځکه متعلق کوم د دې تعلق د فعل سره ورکوم چې فعل اصل دی په عمل کې لوضعه له ځکه د وزن د چا لپاره شعر د عمل لپاره او چې څوک اسم راوباسي وي اصل کې دا بسم الله دا په دې د خبر کې مستعمله شعر په دې د چا کې نو چې په دې د خبر کې مستعمله شعر نو د دې وجنه د دې جاری مجرور به څه شعر راوباسو د دې با اسم براو باس ځکه د هغې په مفهوم کې څه شي افراد او د هغې په مفهوم کې مفردوالی څوک داسې وي ټیک شو مولانا نو څوک بیا یو راو باسي او څوک بل څوک وایي ابتدایي ثابت بسم الله الرحمن الرحیم دا چې راو باسي که نه نو څوک فعل راو باسي او څوک څه راو باسي بیا چې څوک فعل راو باسي نو څوک فعل خاص راو باسي څوک فعل عام راو باسي چې څوک فعل عام راوباس چې هغه ځان د پردا دلیل وای وې زه فعل عام په دې وجه باندې راوباسم چې دا عام مشتملی په خاص باندې کنه یو زم عام ذکر راوباسم چې په حدیث شریف کې هغه دار کل امر ذی بال لم یبدا د دې ټکې ده ار امر ذی بال چې شروع نشي پای شروع ټکې پاره کې ذکر ده پای کې چا ذکر ده نو ابتدی او پکار دار چې مونږ راوباسو ابتدعو اگر که د مشهور افعال عامه ونه نه وي خو د افعال عامه ونه نه ځکه افعال عامه چې کوم مشهور دي کونت ته ثبوتت ته حصولت ته وجودت اکون حصول ثبوت وجود دا افعال عامه دي لیکن د تلوی په محشی کې علم عامر علی هغه یو خبر را نقل کړل چې څنګه چې دا افعال عامه دي نو دا یو بل فعل عام هم شته چې هغه څوک ته ابتدا نو دا هم فعل عام دي نو چا فعل عام راوباسي او څوک فعل خاص ٹھیک شو جی بیا چې څوک فعل خاص راو باسي نو هغه وای آی کیو علامه تقداره دا بیزاوی دی بیزاوی واله وای وی فاعل چې مقدر کوي به هر فاعل هغه شی چې تسمیه د کم شی لپاره د مبدا جوړول غواړي نو امداغي د جنس نه به فعل مشتق ده د تعلق مو پورې ورکړي که اکل کونو اکل بسم الله الرحمن الرحیم یعنی زه په نوم د الله باندې عقل نو او که چېرته د شوق کو د غیر جنس نه که د هر کار کو نه د غیر جنس نه سره وباسي نو فعل خاص پر او باسي فعل نو دا زمونږ وړاندې چې کوم دی دا مکروه دی نو دلته کې پکار دارا چې اقرأو ته کې دراو باسي کوم ته کې راو باسي دا مسله ختم شو د برازي او ترجیح دي ته ورکه چې فعل خاص راو باسي پاتې شو مسله د فعل عام و عام اگر که مشتملی په چا باندې په خاص خو دلته موږ صراحتا تذکره او قول غواړو صراحتا او خاص خو په عام کې صراحتا که ضمنا ضمنا دوی مدار د حدیث نه دا کم ځای معلومیږي چې کل امر زیبان لم یبدا فی بسم الله د حدیث مقصد خدا نه چې لفظ ابتدا مقدره کا د حدیث شریف مقصد خدا لري چې د هر شي په اول کې سوایا شروع کې بسم الله وایا نو حدیث صرف دا مقصد دی د حدیث نه دا لفظ دا دا مقصد کلم نه ظاهريږي او د حدیث نه کلم دا نه معلوميږي چې خامخا یې شي شي هغه د ابتدی او لفظ مقدر شي نو علامه موصوف چونکی دې ته ترجیح ورکړي چې فعل لا وکل پکار دي او فعل خاص را وکل پکار دي فعل را وکل پکار دي او فعل خاص نو کم خلک چې فعل عام قائل دي نو پای باندې باندې تقریبا یو درې ردود او درې ردونه به کوي پاغه باندې چې فعل عام مر او باسه کم فعل لا او باسه فعل وذالک دا کما خبره چې ته دا اقرا او راو باسي اولا ډیر اولاد من د دینا چې ته مقدر کې ابتدی او لعدم ما یطابقه د وجه د عدم ما یطابقه نه یعنی د وجه د دینه چې چرته هم نه دی موجود شي په استعمال کې چې تعلق د تدمیری د چا سره وشي د ابتدا سره وشي څنګه شرط په استعمال کې دا خبره نه ده موجوده شي چې څوک د رجا سره د چا تعلق د رجا سره راځي د بسم الله تعلق د رجا سره راځي د ابتدی او سره او په خلاف ته دي نور افعالنا چې انت کې استعمال راغله لکه بسم الله مجرها ومرساها التر بسم الله تعلق د مجرې سره راغله بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا داسې لفظونه ذکر شوي دي نو لعدم ما يطابقه دا وجه د عدم اغنا یعنی د استعمال تر څه موجود شي چې راغ استعمال نه دا پته لګي چې دا جاری مجرور پچا پورې متعلق دی د استعمال تر څه نه راغلی اپ خلاف د افعال خاصه او نه جاری مجرور د افعال خاصه پورې متعلق شي د څه قسم استعمالات مونږ ته معلوم دي بسم الله مجرها بسم الله خرجنا بسم الله ټیک شو زما معنا کو لعدم ما يطابقه د وجه د عدم د هغه نه چې هغه مطابق د دې سره عدم مطابقت معنا ده یعنی دا په هر ځای کې نه کیږي دا بسم الله الرحمن الرحیم تعلق د ابتدا سره په هر ځای کې نه کیږي دا شمول نشته او په خلاف د فعل خاص نه هغه کې څه شی دی شمول دی څه مطلب یعنی افعال په دوه قسمه دي سنې د څه قسم امور چې هغه آنی او سنې د څه قسم امور چې هغه زمانی دي آنی دا مطلب بسیطه زمانی دا مطلب چې پکې ابتدا دي چې پکې څه نو کته شروع کوي په یو داسې امر کې چې هغه آنی چې هغه څه شي نو په هغه ځای کې خو ته نشې نشې ویلی چې زه شروع کوم ځکه په عامي شي کې خو امتداد نه چې ته په هغې کې څه وکړې شروع وکړې او یو شی زماني نو بیا ټیک ده یار ته ویلی شي چې بسم الله لکه استاد څه وای څه داخليږي د کور ته نو اپتا دې او بسم الله ذو شروع کوم په دخول کې دخول کې شروع کوي کاغه دغه سره چې کور ته دخول کوي یا د سکه خروج دا خو په عام کې کیږي کنه دا په چا کې کیږي نو تاسو عامي چیزونو کې خو څوک امتداد نه وي چې امتداد نه دا غیر تر د شروع لفظ مناسب نه وي اي تر د چا لفظ نه نو بسم الله خرجنا بسم الله ولا دته به ویلې د څه ونه چې ویلې چې شروع کوم په دخول یا خروج یا دې کې شروع کوم خو عامي چیزونه دي مطلب باندې پوه نه شئ کنه بعضی چیزونه زمانی بیا کې امتداد نه کړي شروع دا خبره کوي په بعضی چیزونه آنی دي نو چې آنی بیا کې خدای ابتدا ابتدا دا خبره د سره غلطه نو لعدم ما یطابقه د وجه د عدم دا غشینا د وجه د دا غشینا چې د دې سره مطابق یعنی دې کې تطابق نشته ارزه کې داسې نه کی ارزه کې داسې او پاله خاصه پورې خبر دې کې شي کې یا پال زمانی دي ها او کتی شي هغه اهلی دي لکه بسم الله قرات بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم الله الرحمن الرحیم زمانی شی دلته تعلق صحیح دی چې کوم آنی دی آی کوم شعر وما يدل عليه لعدم ما يدل عليه او بل د وجه د عدم دا غنه د وجه دا عدم دا غنه چې هغه دلالت کوي په دې چې ابتدی اور ټکه کاټ دی د وجه د عدم دا شینه چې هغه دلالت په دیو کې چې کم ټکی کټ دی ابدا نه او کټ دی یعنی څه قرینه ور باندې نشته زو دلته څه قرینه قرینه ور باندې نشته البته چې دلته قرینه دا نو هغه مقارنت ته د فعل سره مقارنت ته د جاد سره ته چې د کم فعل سره مقارنت کوي بسم الله وایا خو هغه دلالت په دې کوي چې فعل خاص راو باندې هغه دلالت په چا باندې کوي یاره تاسو کوم شي بعدم ما يدل عليه د وجر عدم دا غشنه چې دلالت په دیو کې چې موږ کم ټکی کټ کو مولانا شبا ابتدئو موږ کټ کو ولی ځکه چې قرینه هدل ته زموږ سره مقارنه دی پیلی دی چې بسم الله ته چې کم فعل سره مقارنه کوي نو سبا وای بسم الله به وای نو دا خو صرف په دې دلالت کوي چې څه شی راو باسا فعل خاص راو باسا په دې دلالت نه کوي چې ستړي راو وکړي چې فعل عام او ابتدائی دا دویم سنی خلق وی ابتدائی کټ ته ابتدائی بسم الله الرحمن الرحیم دا څه دی خدا خبرم صحیح نه ده دا ځکه صحیح ده یو په مخ کې چې کوم خبره وشوي لعدم ما یطابقه او لعدم ما يدل عليه او د دې سره سره بدرمه خبره ده چې چې ابتدایي مضاف کی مضاف له مضاف سره مضاف له مبتدا او ثابت بسم الله الرحمن الرحیم یو بل بوتراوباسي هغه خبر نه دلته کثرت حذف ده کثرت نو دا کثرت حذف ته دي ته کوم ضرورت نشته ابتدایم سین ده د وجر زیادت ته اسمار نه فيه په دې کې وتقدیم المعمول ها هنا او قاو غرض د علامه د دې عبارت نه راځي چې دلته کې تقدیم د معمول یعنی دا بسم الله الرحمن الرحیم په ابتدیو پوری شي که په اقراو پوری شي نو دا مقدم به راو باسي که مؤخر به راو باسي نو دی وایي چې مؤخر راو باسه نو تقدیم د معمول به راشي په عامل او کوم ځای کې چې تقدیم د معمول په عامل لا چې مفید د حصر او د اختصاص دي نو دلته کې به حصر او اختصاص راشي په کلام کې په کلام کې به څه راشي او چې حصر راغی قصر راغی او قصر په څو قسمه لري په درې یو ته وایي قصر قلب یو ته افراد بل ته وایي تعین قلب دي ته چې مخالف معتقد دا کوي تعین دي ته چې شرکی او افراد دي ته نه افراد دي ته چې معتقد د شرک دي او قد دي ته چې معتقد دی چای ډاک او تعین دي ته ویل کیږي چې مخاطب څه شي کی نو کدل ته چې بکم قصر شي افراد افراد بزکه شي چې کافران هم په نوم د الله او د الله ته د معنا او ځا دای په نوم شروع کوي او مسلمان برا شوی بچ بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د یو الله باندې شروع کړي دا بکم قصر شي قصری افراد نو وتقدیم المعمول ها هنا اوقعوا تقدیم د معمول په دې ځای کې دا ډېر اوقا دی لکه په دې قول د الله تعالی کې بسم الله مجرها په نوم د الله باندې د دې رسیدلې دلته په دا بسم الله رچا سره تعلق ساتي د مجرها او که چرته ته خدا پاک صورت کې چې دا مجره پکې عامل کې اگر بسم الله عامل هغه دغه کې هغه مقدم کې او دای بنا بر ظرفیت کې یعنی په وخت جریه د دې کې نو بیا به د فيما نحن فيه نه نشي خدا پاغه صورت کې چې دا مجره په کې تاسو شي آګه نو قانون د الله باندې د دې رسیدل نه مولانا مصدر نه دی د په ماقبل کې عمل کولای شي څنګه خلک خو چې مصدر عمل نشي کولای په ماقبل کې کنه ځکه مصدر چې عمل کوي د پتاویل د ان مع الفعل سره ان مع الفعل نو no. ان مع الفعل نو معمول د فعل په معمول د استلی په موصول نشه مخ کې کېده معمول استلی په موصول نشه مقدم کېدل ځکه د استلی په موصول نشه مقدم کېده نو معمول د استلی په موصول خدای خبره دار چې نه معمول د ظرف څخه جاری مجروري د مصدر معمول د مصدر چې کله جاری مجروری نو بیا په دا مقدم کې دی شي ځکه په ظروف کې توسع ما لا توسع فی ظروف کې ولې توسعي ظروف کې ځکه توسعي چې ظرف یو شی نه مکار او د زمان نه بار کېدی شي نو نن دا خبره دار چې قران کریم کې هم د قری ګوره فلما بلغ معه السعي معه چا پورې دی ولا تأخذ بهما رافه فی نو دا به هما چا پر تعلق ساتي درا رافت نو دا کرانګي دلته بسم الله را چا سر تعلق ساتي د مجره او دا قول د الله ایا کنا عبد اصل کنا عبد کا ضمیر متصل هغه بدل شو منفصل من مقدم کا ما تصل به غو نو متصل من بدل کا منفصل باندې نو ایا کنا عبد لانه اهم واتلنا علی الاختصاص دا ډیر اهمه خبره ده دا شرافت خبره ده دا چا خبره ده دا اهمیت لانه اهم دا تقدیم د معمول په دې عامل باندې څه شی اهم لاندې ناقص څنګه نقطه لیکل یعنی دا اهمیت شرافتی دی اهمیت غرض د ناقص د پر سوال لا سوال دار چې ته تقدیم د معمول دلته اهم دی نو معترض وي اته اهمیت خو وجه نشي کېدلی خدا را ته وایي چې بما اهم په کوم شی باندې د څه وجه نه اهمیت لري نو دا راغی جواب او چې دا اهمیت د وجه ده شرافت نه او عدل علی الاختصاص عدل علی الاختصاص ولې ده ځکه تقدیم ما حق او تاخير یفید الحصر ولا او ادخل په تعظیم دی تعظیم کم شی چې مقدم ذکر کیږي ناغه دخل بچا کی کنه تعظیم کی عظمت تقاضا دار چې او شعر مخ کی واوفق للوجود او اوفق للوجود دی اوفق للوجود اے مولانا او فقل لا وجود او فقل الوجود دا معنا او فقل الوجود چې اقرا او ذل استل کو نو زمخ کې ما زما قرات مخ کې دي او کچرتا الله مخ کې دي نو چې دا الله تعالی ذات مقدم دی نو اسم مبارکم سپکار ده مقدم چې موافق شي د وجود د واجب سره وجود د واجب په ټول وجودات مقدم دی نو چې وجود د واجب په ټول وجودات باندې شي نو پکاردار شي اسم مقدم شي بچا باندې او فقل الوجود د ځکه نوم د الله مقدم دی په قرات کې فلا څنګه باندې وقد جعل اعلى الله ها ان اس نوم د الله مقدم دی په قرات نوم د الله تعالی مقدم دی په قرات بدلته سوال لې چې بسم الله کې خدای الله نوم نه مخکې شي بسم مخکې شي بسم الله کې خدای الله نوما څه مقدم شعر بسم جواب دا بسم کلی ده کنه ټول نمونه ته شامل ده بسم تک اسم د الله دا څه شعر اسمن کلی ده ټول ته څه شعر شامل نه نو دا دا څه لکه الله تعالی نوم کې څه شي ایا اسم ذکر ذکر کې بالله ویل وی چا به چې دا قسم ده چا به چې دا سره بالله همانا قسم کنه کې پلا څنګه به د الله نوم مقدم نه او ګرځول شوی ده د الا لها د قراءت لپاره دا الا ګرځیدل الله اے بسم الله دا الله نوم د اشیاء کې د شروع د لپاره څه ګرځیدل ده الا سوال سوالدار سوالدار چې د الله نوم ته د الا وې نو الا خو غیر مقصودی کنه د الله نوم ته د سوې الا نو الا مقصوده ته الا غیر مقصوده غیر مقصود دی وای نه د دې الیت دوه خبرې دي یو دا چې بل مقصود ته دی او تعالی دا دغه د حصول ذریعہ ده او یو د التیت معنا دار التیت معنا یو خدای سه چت تخیږي مقصود چت تختلی خو اسی بل لار نه بغیر د پاوړې نه یو د سی التیت ایو التیت دا مطلب چې هغه شی هغه شی هغه معتمد شرعا نه دی ا معتبر شرعا نه دی تر څو پورې چې دا کار نشي نو په دې اعتبار چې علاوه اخلي بیا دا مقصود دی په دې اعتبار چې علاوه اخلي بیا من حيث دا جواب درې سوال چې فعل لا يتم پوره کیږي نه او په دې اعتماد نشي کېدل شرعا تر څو پورې چې نه مصدر شي په اسم د الله ځکه سید الکائنات فرمای کل امر ذی بال هر امر ذی بال چې لم یبدا فيه چې شروع نشي پای کې په نوم د الله نو په هو ابتر هغه ابتر هغه ناقص دي دم بریدنی لکه یې کټي علما کرام وای وای د ابتر ټکی کی اشاره ده دیتا چې ناقص دي کنه شي ناقص دي نو یو خو نقصان راغی خو دا نقصان په کوم ځای کې راغی په آخر کې نو پته ولګېدله چې د اول نه راواله تر آخره پورې ټول ټول نقصان شو کله چې ودی لکار لکې دې پرې کړه مطلب دا ول نه چې شروع کړل نه تر اخره پورې ناقص شو ځکه د کم ساروی چې لکې کټ شي نو هغه دا ول نه رواله تر اخره پورې ټول ناقص ټول شي ناقص وقيل الباء للمصاحبه چا ویلی چې دا بار چا د پاره ده د مصاحبت ته پاره ده چا ویلی چې دا بار د مصاحبت ته پاره ده نو معنی دارا متبرکن بسم الله اقرا متبرکن بسم الله اقرا متبرک په حال کون درې کې چې زبر اے اقرا او ذل استل کو متبرکن بسم الله په حال کون درې کې چې زبر برکت حاصلو بنوم د الله نو د دې جاری مجرور د لپاره متعلق به ذات څوک شو متبرکن نو دا بعد مصاحبت لپاره شو دا مصا خدا مصاحبت په تور تبرک ته خدا مصاحبت په تور د سنه چې دا بسم الله جاری مجرور متعلق شو په متبرکان پورې دلته ځکه چې متبرکان پوری شي نو بیا به خو ظرف لغ وشي دا به کم ظرف شي الان کې دا خو ظرف مستقر دی نو معنا یې دارا چې اقراو متلبسا مصاحبا ز لستم لستل کوم په حال کون زما کې چې زه مصاحبت لرم د بسم الله سره خدا مصاحبت به طور تبرک دی دا مصاحبت به طور څه شی دی نو چا د سی ویلی دي لیکن راول رائے د دې رائے نه خدا ځکه د بعد چا د پاره د استعانت ته پاره ده نو چې بعد استعانت ته پاره شي معنا اداره معنا اداره چې یو کار تانیږي نه بغیر د در علی د حصول نه یعنی چې دا بعد استعانت ته پاره شي نو معنا اداره چې یو کار تامیږي نه بغیر د حصول د دی الین اول به دا کار کوي بیا به هغه شی تامیږي او چې بعد مصاحبت لپاره شی مصاحبت په تور تبرک شي نو معنا یې دارا چې دا کار اسیم کیږي خو صرف برکت حاصلو ما دا کار اسیم کې دی چې خو خلک وایي کنه وایي دا نکاح هم تړلې شو خو ته استاد نه ما تا ته وی چې ترا شوې تړلې برکت لپاره کنه ما ایو ځای کې وای نه موږ نکانو شو تاړلې نو دې منځ کې فرق هي کې فرق نه فرق هي دلته کې دا چې بعد علی د پاره شي خدا او کده مصاحبت د پاره شي وهذا ما بعد مقول على السنه العباد غرض علامه د فرض سوال الله سوال دار مولانا اے بسم الله کې کدا بار چا د پاره شي استعانت د پاره شي یا د بار مصاحبت د پاره شي دا کلام د جاره الله نو الله وی بسم الله ز برکت حاصلوم په نوم د الله الله وی چې زه مصاحبت کوم د نوم د الله سره الله استعانت حاصلې الله مصاحبت حاصلې نو بیا دی وی دا بسم الله نه راواله ولا دوالین امین پر اله کما ته دا د د د کیسې دی ما نو بسم الله چې دا بار تبرک ته پاره شي او کله استعانت ته پاره شي تبرک استعانت تفر مصاحبت تفر شي ارث دي شي نو دی وی وی اصل کې دا بسم الله نه رواله ولا ضالین پوری دا ټول دا مقول د فاتحه بالسنه او د عبادو دا مقول د بالسنه او د چا د عبادو یعنی الله بندګانو ته وی چې تاسو وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم بس سوال پوښ وی حاصل د سوال دارې ک بسم الله کې د بار استعانت شي او کدا بار مصاحبت شي نو دا کلام د واجب دی چې دا کلام د واجب الوجود دی نو معنا یې دا ده چې الله په خپل نوم برکت حاصلې الله د خپل نوم باندې استعانت حاصلې حالان کې الله په خپل برکت یا الله تعالی استعانت حاصلول دا خو ناروا ده ځکه دا خو د مخلوقات کار دی نو دی وایي د دې داسې مثال لګا نه لکه زه خط لیکم مولي صاحب ته خط تاسو ته لیکم نو ته ته هم چې ته کاتب مال خط لیکم هغه ته السلام علیکم دوی لیکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خیریت سره یم زه په عافیت سره یم او داری او داری او داری دی وی زه یم دی وی مولانا ستا توجه نشته شته څه وای مولانا ځکه چې حرکات کې بل څنګه دي لکه برا کتو زه باندې برا نه ګوري کته کتل زه کې کته نه ګوري د سیده سړي ښه ښه نو مثلا د تاسو خط در لګم او دا مولوی صاحب تاسو ته ولیک چې زه خیریت سره نه خو دې نه و چې زه خیریت سره ما زه مخمات ته ویلې چې ته دې کنه نو الله تعالی موږ ته خطا لګل نه او د سینه چې زه برکت حاصل موږ ته وی تاسو وای چې زه برکت حاصل او زدا کوم زدا کوم زدا کوم زدا یاره نمازین کې او خسته مثال بل راغی لکه زه وزیری مکان او د تخت لیکما مثال پتو لکه دې ما تخت لیکم نو الله تعالی د سلوی ذات ته بسم الله الرحمن مونږ ته وایي تاسو وایي خپل ځان نه برکت نه غواړي وهذا دا ما بعد دا مقول د پالسنه او د عبادو چې دې ته پته ولګي چې څنګه به تبرک حاصلېږي په نوم د الله څنګه به ثنا ویل کېږي پر نعمتونو د الله څنګه به سوال کېږي من فضله د فضل د الله نه وصلی الله تبارک